بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء صدق الله العظيم ورونو دا ډیر دی سعادت او نیکبختۍ ځای دی ځوانان ورونه محصلین د پوهنتونونو محصلین استادان د ښادیو د خوښیو په مناسبتونو کې هم په دې خاطر سره راټولیږي چې خپل دینی مفاهیم باندې غور وکړي خپل دینی مسایل باندې ځان پوي کړي په داسې حال کې چې نور خلک دغه ډول مناسبات په بهودګیو په له لعب او په داسې مجالسو په داسې موضوعاتو تیروي چې هم دنیا ورکه خرابېږي او هم د آخرت د خرابېدو خطر وي ورکه نو دا د سعادت ځای د الله تعالی د دغه سنت الله تعالی دی دغه عادت په مونږ کې دایمي کې الله دې توفیق راکړي چې زمونږ د خوښیو مناسبتونه د اخترونو مناسبتونه د کوزدو د ودونو مناسبتونه د بندیانو د راخلاصېدلو مناسبتونه دا د دعوت او په خپل دینی عقیدوي مفاهیم باندې د غور کولو او لاغو سره د خپل التزاماتو د تجدید لپاره مناسبتونه شي او دا بیا بل د نیک بختۍ ځای دی چې دا د فتنو په زمانه کې مشکلاتو په زمانه کې د وارداتي جاهلیتونو په زمانه کې د پوهنتونونو نه د ښارونو نه ځوانان راځي او د فتنو د ماحول نه ځان راوباسي د ایمان د تجدید لپاره مجالس سره جوړوي او په کې راټولېږي او په شوق باندې راټولېږي دا په دې دلالت کوي چې د پوهنتونونو راتلونکي نسلونه به نیک خلک وي دوی به د تیرو منفي تجربو نه درس اخیستی وي او چې کله دوی په خیر سره د ټولنې مشران کیږي استادان کیږي مسؤلین کیږي رئیسان کیږي وزیران کیږي د قومونو د کلو مشران کیږي پلرونه کیږي دوی به ان شاء الله د نوي نسل د تربیې لپاره ډیر څه د ځان سره راټول کړي وي ډیره تجربه به ځان سره راجمع کړي وي الله تعالی دې تاسو دغه راټولېدل مبارک کې الله دې تاسو ته اجر درکړي ورونو زه دغه ډول مجالسو کې عام طور د ورونو سره څه علمی موضوعات باندې خبره نه کوم ځکه په ما کې خپل علم نشته نو زه به د ورونو سره د علم یا د یوې شرعي مسلې څه بحث او مذاکره وکوم البته دغه ډول مجالس چې کله میسر کیږي په ځینې فکری مسایلو باندې فکری موضوعاتو باندې د ورونو سره خبره شریکوم ځکه چې د ټولنو فساد او د ټولنو اصلاح دا د افکارو نه زیږي که د ټولنې فکر فاسد شو نو ټولنه ورسره فاسدېږي او که د ټولنې فکر صالح شو نیک شو د ټولنې نسل ټولنه د ټولنې عادات د ټولنې نظام د ټولنې تعامل له خپل ځان سره له نور خلکو سره دا ورسره صالح کیږي او د ټولنو فساد او د ټولنو اصلاح چې په فکرونو پورې تړاو لري دغه فکرونه داسې نه دي چې د په همدغه یو ځای کې راټوکیږي او په همدغه ځای کې منحصر پاتې کیږي کله د خیر فکر په دې ځای کې راوټو کې هغه بیا خور شي نور ځایونو ته لاړ شي نور خلک ځان سره صالح کړي کله په نور ځایونو کې د خیر فکر پیدا شي هغه به د موږ ټولنه تر ورسیږي د موږ خلک ور سره اصلاح شي کله الله دې نه کوي د موږ په ټولنه کې د فساد مفاهیم د فساد افکار را پیدا شي دا به لمنګ نه خوارشي نور خلکو ته کله د نور خلکو افکار موږ تراش فاسد او مفسد افکار موږ تراش د موږ ټولنه ور سره فاسد شي نو د ټولنو فساد او اصلاح دا د فکرونو په فساد او اصلاح پورې اړه لري او دا فکرونه راواردېږي او صادرېږي په دې سلسله کې د موږ تاسو ټولنې ته افغانانو ته په تیرو سلو کلونو کې تقریبا ډیر داسې افکار او مفاهیم را صادر شول بلکې را وارد شول کافرانو او د اسلام دښمنانو را وارد کړل دلته را صادر کړل یا د دې ځای پر دیپال او حاکمانو د پردي افکار راوارد کړل دلته راوغوښتل او د هغه لپاره په میډیا کې په پوهنتونونو کې په تعلیم او تربیه کې په نصاب کې عمومي ذهنیت کې دومره کار وکاوه چې هغه پردي مفاهیم اوس موږ ته خپل ښکاري او د هغه په بنا باندې موږ تصامیم ونیول پردي مفاهیم پردي ذهنیتونه پردي عقاید حتی پردي دینونه پردي فکری قناعتونه دا یا هغه را صادر کړل یا د دې ځای پردي پالو غلام حکومتونو او حاکمانو دوی راوارد کړل بیا په دې خلکو ورو تپل ور تلقین کړل په وی تپل په وی منل په نصابونو کې داخل کړل په قوانینو کې داخل کړل عمومي د ټولنې ذهنیت کې داسې منظم کړل داسې ځای په ځای کړل چې نور خلکو داسې فکر وکړ چې دا زمونږ خپله متاع ده او د هغې په بنا بیا تصامیم ونیول کله چې تصامیم ونیول دغه تصامیم یا ټولنه فساد خوا ته بوتله که هغه د خیر افکار و که د شر افکار و نو بیا دا ټولنه ټوله د فساد خوا ته بوتله یا د خیر خوا ته بوتله یا د فساد خوا ته بوتله دغه د میلیونونو انسانانو هجرتونه چې تاسو وکتل چې دا موږ تاسو مهاجر شو وطن هم پرېښود تر 15 میلیونو زیات افغانان مهاجر شول دا د یو فکر په نتیجه کې یو فکر راغی مفسد فکر او فاسد فکر او الهادي فکر او دلته په خلکو کې ځای پیدا کړ ذهنیتونه د خلکو جوړ کړ او بیا د دغه فکر په نتیجه کې اقدامات شروع کړ څوک یې وتړل څوک یې وشړل څوک یې ووژل څوک د وطن پرې خودل ته مجبور کړل قسم قسم فجایع دلته تر سره کړل نو نتیجه دا شو چې د وینو سیلابونه وبهیدل د وینو سیلابونه وبهیدل په میلیونونو انسانان ووژل شول د دې مبدا او شروع د لڅ شي نه و لې وارداتي فکر نه کمونیزم یو وارداتي فکر و په تدرج باندې قرار قرار باندې راغی لګ لګ راغی دلته چې راغی د موږ په ټولنه کې ځای ونیو د موږ ټولنه رانه پردې کړه تر دې اندازې چې زوی په پلار پسې را پاڅاوه لورې په مور پسې را پاڅوله وراره په تر پسې را پاڅاوه د کلي خلک په ملا محراب او منبر او طالب او خطیب او امام او مجاهد په دې پسې را پاڅول د دین خلک د کلي او د ولس نه فراري شول غرونو ته اړ کړ چې غرونو ته لاړ شي دا ولی دا د خپل کلی خلکو داسې وکړل د خپل ولس خلکو داسې وکړل په خپل ملا پسې خپل امام پسې خپل مجاهد پسې خپل پیر پسې خپل خطیب پسې خپل پیشوا پسې خپل حاجی پسې خپل مصلح پسې خپل د قوم مشر پسې په خپل راپورته شول دا ولې راپورته شول دا ځکه یو چا فکر ور بدل کول یو چا د خپل فکر را صادر کړ د فکر دلته کار وکړ د دې په نتیجه کې خلکو اقدامات وکړ او د اقداماتو بیا دغه نتایج چې موږ تاسو ولیدل دا فقط یو مثال مې د کمونیزم د فکر درته وایم کافران د تل لپاره کوشش کوي چې خپل افکار په مختلفو بڼو په مختلفو نمونو په مختلفو شکلونو په مختلفو قوالبو اسلامی ټولنو ته ورداخل کی او بیا دومره د هغه لپاره تبلیغات وکوي ترڅو مسلمان ټولنې دغه پردي وارد شوی افکار خپل وګڼي او بیا لغې نه دفاع وکړي دغه په اساس خپل ژوند جوړ کړي دغه پر رڼا کې دغه په بنا خپل قوانين تدوین کې جوړ کړي او دغه په بنا باندې بیا خپل ټولنه منظمه کړي او د خلکو سره تعامل پې شروع کړي چاته په باندې جایزه او مکافات ورکړي او څوک په مجازات کې زندانونو ته واچي شروع یې هم دغه فکر نه کیږي که تاسو وګورئ په دنیا کې د نن سبا تاسو الحمدلله ټول څوک مستران یا سي څوک د لیسانس په مرحله کې یاست څوک استادان یاست څوک امامان او خطیبان یاست د ټول عموما د میډیا سره او د روانو جریاناتو او حالات سره د تاسو مخه ده تاسو وینئ چې په دنیا کې اتیا فیصد جنگ د په میډیا کې روان ده یعنی فکری جنگ ده یوازې شل فیصده جنگ د توپ او ټانګ او د بم جنگ ده شل فیصده د توپ او د ټانګ او د بم جنگ ده او د اتیا فیصده جنگ د د فکر جنگ روان دی او د دې لپاره په میلیارډونو پیسې مصرفېږي یوازې تاسو په افغانستان کې وګورئ کله چې امریکایان راغلل او دلته افغانستان اشغال کړ تر اتیا و زیات تلویزیوني سټیشنونه دلته جوړ شول په داسې یو وطن کې چې 15 فیصد خلک برق لري 15% خلک هغه ته یو اتیا تلویزیوني سټیشن ته جوړاوه ډوډۍ نه لري پول نه لري مکتب نه لري تور تخته نه لري تباشیر نه لري معلم نه لري کتاب نه لري خو ته یو اتیا سټیشن ورته جوړوه او یو سل او اویا رادیوي سټیشن ورته جوړوه د دې معنی څه شی د دې معنی دا ده چې کافر وایي زه به د خپل پیغام زه به د خپل نظریات زه به د خپل افکار زه به د خپل مرام زه به د خپل مقصد خپل برنامه خپل ایجنډا هر فرد ته هر کور ته هر ځوان ته هر زاړه ته هر انجلۍ ته هر پیغله ته هر ماشوم ته هر بوډا ته هر صحرا نشین ته هر خاري سړی ته هر باسواده ته هر بېسواده ته هر پښتانه ته هر ازبک ته هر تاجک ته هر ترکمن ته هر پشای ته هر نورستاني ته هر فرد د دې خاورې هر اوسیدونکو ته به رسوم چې په هر وسیله باندې د دې لپاره تاسو ور دومره لوی وسایل دی په کار اچولي دومره لوی تلویزیونونه دونه سټیشنونه دونه رادیوګانې دونه د اف ام رادیوګانې بیا د دوی د رادیوګانې تاسو دلته په شروع کې تاسو به یادېږي چې د بي بي سي رادیو نیم ساعت و د سهار لخوا نیم ساعت و د بیګا لخوا نیم ساعت و دا څلېرش ساعت شو شپې ورځ شو د امریکا رادیو به نیم ساعت سهار او نیم ساعت به بیګا او 15 دقیقې به په غرمه کې و څلېرش ساعت شو اب سه د نور رادیوګانې چې څونه جوړ کړي دې مطلب دا ده چې کافران غواړي خپل افکار خپل نظریات خپل مفاهیم خپل اعتقادات خپل قوانین خپل قناعتونه خپل د ژوند بڼه د د ما د تا ولسته په دومره پراخه پیمانه ور تلقین کی او دومره مسلسل ور تلقین کی دومره مسلسل ور تلقین کی په مختلفو شکلونو د تبصری په شکل هم د خبر په شکل هم د مضمون په شکل هم د ډرامې په شکل باندې هم د بحث او میزګرد په شکل باندې هم د هر ډول باندې او د هر موضوع ټول ابعاد باید هر فرد ته مخامخ کیږي او هغه ورته متاثر کی او که په مقابل کې څوک یو نیمه د خیر خبره کوي او د دې د چینل نه په قاچاقي ډول باندې دی یو نیمه خبرې کولو کوشش وکوي نو اول ورته وایي د تا لاین کټ شو متاسفانه چې لیکه دې پرې شو او که بیا چالاکی وکي یو یو قاچاقي طریقه باندې هغه خپل خبره و هم کوي نو په اخر کې خو بیا دا تعلیق یا دا تبصره لازمي چې وای د تا شخصي نظر و واوریدل شو تا ورته مسلمات ویلی وي حدیث به ورته ویلی وي د الله کتاب به ورته ویلی وي د اسلام شرعي منل شوی مسلم عقیده به ورته ویلی وي د به په اخر کې د تا شخصي نظر وګڼي په دې تاسو شخصي نظر واوریدل د خپل مفاهیم د پاره به ډم راغواړي ملا به راغواړي مفتی به راغواړي سیاستپو به راغواړي د پوهنتون استاد به راغواړي سندرغاړی به راغواړي ګډاګر به راغواړي سینماګر به راغواړي لوبغاړی به راغواړي هغه لپاره به په لسګونو ساعته په اختیار کې ورکوي خو د تا یو خبره یا به لیکه در باندې پرې کېږي او که د قاچاقي قاچاقي ورنه تیر کړه نو بیا به دا تا خپل شخصي نظر واوریدل شو د نور خلکو بیا نور نظرونه دي د تا د خبرې چې د شریعت خبره دې کړې وي د دین خبره دې کړې وي هغه به بې اهمیته کیږي حقیقت دا ده چې یو لوی پراخه جګړه روانه ده او دا جګړه د مفاهیمو جګړه ده دا جګړه د افکارو جګړه ده دا جګړه د نظریاتو جګړه ده او د دغه نظریاتو د جګړې او د افکارو د جګړې تر شا لوی لوی دستګاوي لوی لوی وزارتونه لوی لوی تحقیقاتي مؤسسې لوی لوی فیلسوفان تر شان ناس دي او شپه ورځ سره یو کړي د په دې باندې کار کوي تاسو که وګورئ د رند کارپوریشن څونه تحقیقات شدي یو موسسه چې د افغانستان او یا په نړۍ کې د اسلامي امت په باره کې تحقیقات کوي او د امریکا او د غرب حکومتونو ته برنامه جوړوي دغه د هغه تاسو راپورونه تاسو وګورئ تاسو به حیران پات شئ چې په څومره جدیت په څومره اخلاص او په څومره دقت باندې دوی کار کوي په څومره دقت باندې کار کوي او د مفاهیم او مزامین او د موضوعات او ځا دا څنګه درک کوي څنګه بیا دغه برنامه جوړوي څنګه بیا یو معین جهت ته عملی کولو لپاره د تنفيذ او د تطبیق لپاره ورسپاري ورته نورونه د مفاهیم جګړه خطرناکه جګړه ده او امت د تل لپاره د تورې جګړه ګټلې خو د مفاهیمو په جګړه کې موږ پاتې راغلی یو ځکه پاتې راغلی تاسو نن وګورئ د 50 په شاوخوا کې اسلامي مملکتونه په دنیا کې شته تر یو نیم میلیارډ تقریبا یا څه کم یو نیم میلیارډ مسلمانان په دنیا کې یعنی یو زر او څلور سوه میلیونه مسلمانان په دې دنیا کې شته دي خو د دوی چې وګوري 90 فیصد یې په دوی پسې روان دي په دې معنی چا د چا د دوی قانون منلی چا د دوی نظام منلی چا د دوی مکتب منلی چا د دوی یونیفارم منلی چا د دوی موډ او فیشن منلی چا د دوی عسکري منلی چا د دوی نصاب منلی چا د دوی ادبیات منلی چا د دوی نظر منلی چا د دوی سندره منلی چا د دوی رسم او رواج منلی چا د دوی د ژوند بڼه منلی ده دا په دوی پسې روان دي که چیرې یو نیم کس د پاتې خلکو کې په اسلام باندې ټینګ دی یا غواړي چې اسلام باندې ټینګ پاتې شي په هغه پسې بیا ټاپي نمونه دهشتګرد بیا هغه وي بیرته پاتې بیا هغه وي مرتجع بیا هغه وي ناپوه هغه وي تنگ نظر هغه وي افراطي بیا هغه وي دا ټول نمونه بیا په دې بنسټ راغلي ولی ځکه دوی خواري ډیره کړې ده خواري ډیره کړې په سلګونو میلیونه مسلمانان دای په ځان پسې روان کړي د مسلمانانو فوزونه تاسو وګورئ نن په اسلامي نړۍ کې دا د اسلام نه دفاع کوي کله دوی په تړونونو کې شامل دي فوزي تړونونو کې کله په فوزي تړونونو کې شامل دي همداسې ده کنه مسلمانان اقتصاد لري بانکونه لري خو دغه اقتصادي معاملې د دوی په معیارونو چلیږي کله اسلام په معیارونو چلیږي مسلمانان په هنتونونو لري په پوهنتونونو کې نصابونه او مفاهیم د دوی په تدریس کیږي کله موږ تدریس کیږي د دوی تدریس کیږي مسلمانان پوزونه لري لخر لري د دوی نه د دفاع پر صف کې ولاړ دي که د اسلام نه د دفاع په صف کې ولاړ دي مسلمانان رادیوګان لري تلویزیونونه لري او اخبارونه لري مجلې لري ناولونه لري دار نشر د نشر ځایونه چاپخانه دا لري خو هغه مفاهیم چې چاپیږي پکې مفاهیم چې پکې ویل کیږي مفاهیم چې پکې تمثيل کیږي مفاهیم چې خلکو ته ټولونه ته پکې خود لای کیږي هغه د اسلام مفاهیم دي کړي دوی مفاهیم دي دوی مفاهیم دي موږ په حقیقت کې د مفاهیمو په جګړه کې د ماتې سره مخ یو موږ ترڅو چې د مفاهیمو په جګړه کې خپل بریا ثابت نکو خپل توان پکې ثابت نکو خپل حقایق ونه پیژنو د خپل حقایقو نه دفاع نه کوو د دښمن فکری وضعیت د دښمن فکری ادبیات د دښمن فکري پلانګزارۍ د دښمن مفاهیم او نظریات او عقاید دا ونه پیژنو او هغه په علمی انداز باندې رد نکو او په عملی انداز دغه مقابله ونه کو تر هغه پورې به د منګ د راتلونکو نسلونو هم دغه سي د غلامی په لار روان لکه دا وسنی چر روان دي لکه دا وسنی چر روان په سترګو ویني په لسګونو حکومتونه په لسګونو نظامونه په لسګونو رئیس جمهوران په لسګونو فوزونه بلکې په میلیونونو فوزونه د دوی په لار باندې روان دي موږ په لار نه دي روان ولې ځکه چې د ټولو په فکری لحاظ د مفاهیمو په میدان کې د مفاهیمو په جګړه کې ماتې خوړلې ده خبره ډیره تفصیلی کوم نه وګدوم نه ورونو په یو خاصه معینه موضوع باندې تاسو سره خبره کوم امید ده چې پر راتلونکو درسونو کې یا کله دغه مناسبتونه نور الله تعالی برابر کړ په ځینې نورو مفاهیمو به هم خبره در سره وکوم نن یوازې یو مفهوم باندې خبره در سره کوم چې هغه ته ملي وحدت وایي موږ تاسو د ملي وحدت ملي وحدت به خډه راورو کنه ملي وحدت د ملي وحدت نه دفاع وکړو ملي وحدت راټینګ کو د ملي وحدت نه قربان شو ملي وحدت متحقق کو د ملي وحدت په خاطر دا کار کو دا ملي وحدت دومره ډیر یادېږي دومره ډیر یادېږي چې چې زه رهبر یم یادوي ملا یم یادوي مجاهد یم یادوي معلم یم یادوي مولوي صاحب یم یادوي قانون پوه یم یادوي دا ټول یادوي ملي وحدت ملي وحدت لکه تر ټولو مقدس مفهوم تر ټولو مقدس هستی چې امدغه وي د هر څه د تر د قربان شي قران د تر ملي وحدت قربان وي د دوی په ځام ګمان حدیث د تر ملي وحدت قربان وي حدیث د مو ملي وحدت په خرابېږي د قران حکم ولا او برا مبین ملي وحدت په خرابېږي جهاد مکه او ملي وحدت په باندې خرابېږي د اسلامی حکومت او د اسلامی شریعت د تطبیق مطالبه مکه ملي وحدت په باندې خرابېږي د هر څه د تر د قربان وي د دوی په ځام اسلام شریعت قران د الله احکام آخرت اخلاق دین تقوا ازادي شرف عزت سرلوړي دا ټول تر ملي وحدت قرباني اخر د ملي وحدت د څه شي دا جوړ د څه شي دا او دا ویل کېږي څه شي ته په دې موضوع زه نن تاسو سره مختصره خبره کول غواړم که الله تعالی توفیق راکړي په نور درسونو کې به په ځینې نور مفاهیم باندې لکه مدني ټولنه دوی ډیر وي هله مدني ټولنه د مدني ټولنه د مدني ټولنه د څه شي د سیول سوسایټي چې ورته وایي د مدني ټولنه څه شي د کوم ورځ کله فرصت برابر کړي په مدني ټولنه باندې به خبره وکړو چې د مدني ټولنه دغه وارد شوی مفاهیم دي هغه چې دلته راغلي دي پردي مفاهیم دي یا نړیواله ټولنه نړیوال نړیواله ټولنه په حقیقت کې بيخي وجود نه لري نړیواله ټولنه معنا دا هغه ټولنه چې د ټوله نړۍ خلک کې شامل دي تاسو په دنیا کې چیرته اورېدلې ده چې د ټوله نړۍ خلک د یو ټولنه کې شامل وي او ته د عضویت لري او مساوات لري او خبره د ټولو پکې چلیږي او په تصمیم ګیری کې د ټولو نه پښتنه کیږي دا هغه شیان دي چې خرافات دي دا بیخي وجود نه لري خو په منګه یې منلي دي دا اوس رادیو خلاصه که دا اوس تلویزیون خلاص که دا اوس مجله راواخله دا اوس اخبار راواخله داسې صفحه به نه داسې برنامه داسې پروګرام دقیقه به نه چې په هغې کې دا نړیواله ټولنه او نړیواله ټولنه نه نړیواله ټولنه اصلا بيخي وجود نه لري بيخي په ټوله دنیا کې که چا دا ثابت کړ چې نړیواله ټولنه شته زه ورته مجرم د نړیوالې ټولنې معنا ده هغه ټولنه چې نړیوال ورکې راټول دي سره یو دي تصمیم یو ده اراده یو ده فیصله یو ده تګلاره یو ده همدغه به معنا وي د نړیواله ټولنې د لفظ معنا خو همدغه ده یا دې ته ورته نور وارد شوي مفاهیم دي یا نړیوال قوانین دي دا ټول هغه شین یا ملل متحد حتی یو موضوع به ان شاء الله ورځ په دې باندې درس وکړو چې د ملل متحد ملل متحد یعنی سره یو ملتونه سره ملګری ملتونه د دنیا خلک سره ملګری دي که ملګری نو بیا د کفر څه شو د اسلام بیا څه شو د پیغمبران بیا ولې راغله د کفار بیا ولې اهل جهنم شو د مسلمانان بیا ولې الله تعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا دغه مفاهیم بیا څه شو ملګری ملتونه په حقیقت کې بیخي وجود نه لري ځکه کافر او مسلمان ملګری کیږي چې ملګری شو خو مسلمان خو مسلمان نه ده پاتې بیا خو کافر شو دیم د کافر سره ملګرتیا خو دا خو الله فرمایي چې چې ته له ده سره ملګری شوې د ده سره یو ځای شوې نو بیا ته د یو شی شو ومن یتولهم منکم فانه منهم نو دا ټول پردي مفاهیم دي دا وارد شوی مفاهیم دي دا په موږ منلي دومره ډیر راته تلقین کړي وای دا د هټلر یو د میډیا هغه و د اعلام وزیر و هغه به ویل چې دومره دروغ ووایه ووایه ووایه ووایه چې د نړۍ خلک باور وکړي چې دا نور حقیقت ده دوی د خپل دروغ د خپل غلط مفاهیم د خپل د د مسلمانانو د غلامولو مفاهیم یې دومره ډیر موږ ته ستایلي دومره ډیر راته ویلي دومره ډیر راته ویلي چې اوس موږ په ذهن کې د دې نه حقایق جوړ شوي دي د دې په باره کې کتابونه لولو دا د نظریاتو او د مسلماتو په حیث باندې په خپل فاکولتو کې لګیای وای نړیوال قوانین دا یو بل مفهوم دی نړیوال قوانین یعنی هغه قوانین چې د نړۍ خلک په هغه باندې سره تنظیم کیږي قوانین جوړیږي د څه شي نه د څه لپاره د ټولنو د تنظیم لپاره آیا دا ټولنه ټول په یو ترتیب باندې باید تنظیم شي نو که دغه سی وی بیا هغه شی چې اسلام جرم وایي او بل ورته مکافات وایي بل د خیر کار بولی دا بیا کومه سلاړه ده خبره نه نړیوال قوانین په دنیا کې شته نه نړیواله ټولنه په دنیا کې شته نه دغه وارد شوی مفاهیم ها دا کوي نو د دوی په منځ کې شته د دوی په خپل منځو کې شته خو د موږ لپاره دا نه دي خو موږ ته دومره ډیر استایلی دومره ډیر راته تکرار کړي چې نور د موږ په فاکولټو کې د موږ په مکاتبو کې د موږ په نصابونو کې زموږ په ټولنو کې دا داسې زمزمه کېږي لکه زموږ خپل مفاهیم چې دا په قطعي ډول پردي مفاهیم دي دا په قطعي ډول کفري مفاهیم دي دا په قطعي ډول تپل شوي مفاهیم دي دا په قطعي ډول استعماري مفاهیم دي خو هغه قالبونه نمونه او نخې لیبلونه دا داسې ورته جوړ کړي دي چې څوک په مقابل کې حساسیت ونه کړي یو ورځ یو ورور راغی ما پوښتنه ته وکړم ولته څه کوم فاکولته کې وای زه د حقوق فاکولته کې یم مرته خاطر د طاغوت فاکولته کې نو دې ډیر تعجب وکاو لګوندې خفم شو د طاغوت فاکولته کې ته مول وې د طاغوت فاکولته څنګه مونږ قران کریم کې الله تعالی فرمای چې دوی ته امر شوی ده چې په طاغوت باندې كافر شي وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت دغه په څنګه مورد کې نازل شوی یو کافر ته ورتګ دی کافر په قانون باندې فیصله کول او الله څه ویلی و چې تاسو په دې باندې کافر شئ دا مې منئ دغه د طاغوت دا د کفر قوانین دا مې منئ په دې باندې خپل کفر اعلان کړئ اما لکه دا ته چې وایي دا کوم قوانین د مبادی د قانون چې وایي یا د نړیوال قانون چې وایي یا د مدني قانون چې وایي یا د جزایي قانون چې وایي دا چا لیکلي وي دا خو څه فرانسویانو لیکلي څه المانیانو لیکلي څه سی بي سیانو لیکلي څه بیا امریکایانو لیکلي دي څه جرمنیانو دوی لیکلي دوی لیکلي مول د دوه منشأ منبع دا بیا وحی ده که بشري عقول دي د بشر د خپل عقل نه راوستل شوی شیان دي کله په وحی کې را نازل شوی شیان دي وای نه دا د خپل اجتهادات دي خپل افکار دي نو چې افکار هم دي دوی نظریات هم دي دوی تدوین کړي هم دوی وي او د خپل ټولنو د تنظیمولو لپاره یې جوړ کړی وي د خپل مصالحو د برآورده کولو لپاره یې جوړ کړی وي د خپل مصالحو د تحقق لپاره د خپل ټولنو نه د دفاع لپاره جوړ کړي او بیا د منو عن سره دلته راغلي دلته موږ باندې منلې تطبیق کړي نو چې دا طاغوت نه بیا څه شي د طاغوت فاکولته کې بیا هغه ومنل چې هو زه د طاغوت فاکولته کې اوس د موږ بچیان د طاغوت فاکولته ته په افتخار باندې ورځي زه د حقوقو فاکولته کې د حقوق فاکولته کې ته ته کم حقوق وای دا د چا له دیدګاه حقوق دي او په دې باندې چې ته فیصله کوي بیا د تا حکم څه شي ده د دې نشته دفاع کوي سبا وکیل کېږي د تا بیا حکم څه شي ده ګوري ورونه دا ټول پردي مفاهیم دي موږ تاسو د پردي مفاهیم ښکار شوی یو د دغه پردي مفاهیم په سلسله کې یو مفهوم د ملي وحدت دغه خبره ده راځي ورونو د ملي وحدت خبره یا د ملي وحدت مفهوم دا لږ تجزیه کو چې دا د څه شي لڅ شي جوړ ده او د اسلام په دې باره کې څه رائے او نظر ده امونږ تاسو د مسلمان په حیث باندې او بیا د داسې قوم د فرد په حیث یا د افراد په حیث باندې چې جهاد کړی قرباني ورکړي د اسلام په لار کې تر 2 میلیون زیات شهیدان ورکړي هجرتونه منلي د دغه مفهوم په مقابل کې د منګو تاسو نظریه څه شوی موقف او دریز د منګو تاسو څه شوی ملي وحدت ومنو کوي ونه منو ملي وحدت وستایو کوي وغندو د ملي وحدت نه دفاع وکړو که دا ملي وحدت ګډ وډ کو دا لمنځه یوسو خو دا به یو واري پیژنو چې دا د څه شي ورونو د ملي وحدت ټکی دا د دوو ټکو نه جوړ شوی ده یو د ملي یو د وحدت ملي اشتقاق شوی د ملت نه نسبت شوی ده ملت او وحدت یعنی یوواله معنا یې مشترک معنا یې دا ده ترکیبی معنا یې دا ده هغه وحدت چې اساس یې ملت دی هغه وحدت چې اساس او بنسټ یې ملت دی د ملت په خاطر باندې دا سره یو دی یعنی هغه کوم شي چې دغه ټولنه دغه خلک سره یو کړی دی هغه ملت ده او دغه ملت بیا دوی سره یو کړی دی دا ملي وحدت ده ځکه دا اقتصادي وحدت نه ده دا نظریاتي وحدت نه ده دا دینی وحدت نه ده دا قومي وحدت نه ده ترایبل یونټي خو نه ده کنه قومي وحدت خو نه ده ملي وحدت ده نو هغه وحدت چې اساس او بنیاد یې ملت ده اوس راځي چې دا ملت وپیژنو چې ملت څه ته وایي اصلي خبره هم پم دی کړي چې کله موږ ملت وو پیژاند نو بیا موږ ملي وحدت پیژنو خو د ملت د پیژندلو لپاره موږ دلته باید دا خبره واضح کو چې د ملت تعریف د چا لنګا د چا د لید لوري ځکه ملت په اسلام کې یو مفهوم لري او ملت په اسلام نه وتل په کفر کې یا په اروپאי تعریفونه کې ملت بل مفهوم لري من په د کوم تعریف په اساس د کوم ملت په اساس وحدت جوړو د اروپאי تعریف په اساس باندې ملت جوړو او بیا دغه ملت وحدت راولو او کومه د اسلام په اساس باندې ملت جوړو او د دغه ملت په اساس باندې بیا موږ خپل وحدت راولو ورونو ملت عربي ټکی دی او لغوي معنا یې ده طریقه قانون لاره په عربي کې وایي طریق ممل یعنی هغه لار چې خلک تللی راغلي پی باندې او د انبیا او ملت ته به هم ځکه ملت ویل شي انبیا او علیهم السلام ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر ورته لکه په لار سره ډیر ډیر زی د لار وی د تلو راتلو لپاره نو طریقه او قانون دا د ملت لغوي معنا ده په شریعت کې بیا ملت څه شی ده په شریعت کې ملت بیا ویل کېږي دین ته هغه دین چې الله را لېږلی ده او انبیاو علیهم الصلاة والسلام خپل امتونو ته رسولی ده الله تعالی فرمای ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه څوک به چې د ابراهيم له ملت نه مخ اړوي مګر هغه چې خپل ځان بیا عقل کړی احمقان نو دلته د ابراهيم عليه السلام طریقه د ابراهيم عليه السلام منهج د ابراهيم عليه السلام دین دا د ملت په معنا د ملت په ملت باندې تعبیر شوی ده امام ابن کثیر رحمت الله علیه د دې تفسیر کې وایي ومن يرغب عن ملة ابراهيم اي عن طريقته ومنهجه د ابراهيم عليه السلام له طریقینه او د ابراهيم عليه السلام له تګلار نه هغه هغه نهج نه چې څوک مخ اړوي نه هغه احمقان نو د ابراهيم عليه السلام طریقه د ابراهيم عليه السلام ملت ملت دین ته ویل شي همدارنګه الله تعالی فرمایي د یوسف علی السلام نه حکایت کوي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون سوره یوسف په درسم آیت کې الله تعالی حکایت کوي د یوسف علی السلام نه د ملت ټکی دغه په جبه باندې بیانوي اني تركت ما پرې خید ملت قوم ملت دی یو قوم می پریخه لا یؤمنون بالله چې په الله باور نه درلوده ایمان نه درلوده وهم بالآخرة هم کافرون ام دوی په آخرت باندې کافرانو امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای هغه وی هجرت طريق الكفر والشرك دلته د ملت ټکی یې د کافرانو دین ښودلی دی ملت ورسته براشي نور آیتونه کې هم چې یوازې د اسلام دین ته نه ویل کی د کفر دین ته ملت ویل کی د اسلام دین د اسلام ملت ده د کفر دین د کفر ملت ده لکه په بل حدیث شریف کې چې دی کنه ډیر ته یاد دی حدیث شریف الکفر ملت واحده کفر یو ملت نه البته کفر ته ملت ویلای شوی ده ورسره نور آیتونه راځي دا خو تعالی ځان جوړه کړی مشهور مفسر امام مجاهد امام قتاده هغه وایي چې ملت الاخره نه مطلب یا قریش و او ځین نور علما ویل چې نصرانیان ورته مراد و چې یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم دا کومه خبره چې ته کوي دا خو د قریش په افغاني ملت کې په دین کې هم نه او د نصرانیت په دین کې هم دا شیان نه وو دا خو تعالی ځان جوړی کړی نو دلته د ملت معنا بیا مغه دین ده د څو آیتونه چې ما تاسو ته ولوسته په دې هر یو کې د ملت اطلاق دا په دین او په طریقه یا په دینی طریقه باندې کیږي امام قرطبي د ملت تعریف کوي هغه وایي چې ملت وایي څه شته په اصطلاح کې وایي اسم لما شرعه الله في كتبه على السنه رسوله ملت هغه څه ته وایي هغه شریعت ته ویل کیږي چې الله تعالی د شریعت په تور باندې د خپل پیغمبرانو په جبر لېګل په بل ځای کې د ملت معنا په قران کریم کې یا د ملت لفظ الله تعالی په قران کریم کې یادوي دینا قیما ملت ابراهیم وما كان من المشرکین طریقه د ابراهیم علی السلام د کفارو طریقې ته هم ملت ویلی شوی یا د کفارو دین ته هم ملت ویلی شوی ده الله تعالی فرمای ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تر هغه برازي نشي کافران يهود او نصارا لتانه ترڅو چې د دوی ملت ونه مني یعنی د دوی طریقه او منهج د دوی تګلاره د دوی فکر او نظریات دا ونه مني دین یې ونه مني د اصحاب کهف په هغه قصه کې چې الله تعالی بیان کړې ده ایوي بیا نور ته وایي انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم که دغه خلک په تاسو باندې خبر شي نو تاسو به سنگسار کی او يعيدوكم في ملتهم یا د تېښتې نه مخکې هغه حالت چې ده یا به تاسو بیرته راوګرځي بیرته کم چې شته هغه خپل ملت ته هغه خپل دین ته ولن تفلحوا اذا ابدا نو بیا به کله هم تاسو کامیاب نشئ یا هغه د مفسرینو په اقوالو کې چې تاسو خدمت کې معرض کړ دلته د ملت معنا د دین د ملت معنا ده دین نو اوس راځي بیرته خپل واقعیت ته او خپل ولسته او د خپل وسنی وضعیت ته وګورو چې د ملت معنا هم د لغت په لحاظ هم د قران او د حدیث په لحاظ د ملت معنا دین شي نو بیا به ملي وحدت کم وحدت شي دینی وحدت بیا به نو معنا دا شي چې هر هغه فرد چې په دغه دین کې ده کاغه په روسیا کې ده که په برتانیا کې ده که په يهودو کې ده که په امریکا کې ده که په پاکستان کې ده که په هندستان کې ده که په مالیزیا کې ده که هر چیرته ده هغه زما د ملت فرد دی نو بیا په دې بدبختانو سیکولرانو باندې دا خبره ومني هغه به تاسو د ملي وحدت دا تعریف ومني هر مسلمان د دې ملت بچی دی دا د قران مفاهیم دي دا مال ځان نه دي جوړ کړي دا مال تاسو ته ځان ونه ویل دا د الله وینا ده الله ملت څه ته ویل ده دین ته هر هغه څوک چې په دین کې شامل دی هغه د دې ملت بچی دی نو ځکه خو بیا مسلمانان ټول یو ملت او کفار بیا الکفر ملت واحده کفار بیا ټول بل ملت نو په دغه اسلامی تعریف باندې هر مؤمن هر مسلمان سړی کغه پښتون ده ک تاجک ده ک هزاره ده ک ترک ده ک کرد ده ک ایماق ده ک بلوچ ده ک روسي ده ک اسرایلی ده ک امریکایي ده ک ک د بل ک چینایي ده ک د بل قوم ده خو چې لا اله الا الله محمد رسول الله وای شرایط په ځای کې په دې باندې ایمان او باور لري هغه د دې ملت بچی ده موږ لا غسر ملي وحدت لرو آیا دا مفهوم دوی را سره مني سیکولر خلک را سره مني ولې نه مني ځکه دوی د قران د ملت تعریف نه مني د قران ملتیت مني نه چې قران څه ملت ویلای دی ښه نو دوی اوس دغه ملي وحدت ملي وحدت شوی دا بیا په کم ملت باندې وایي دوی اسلامی تعریف د ملت لپاره نه لري نه یې مني دوی د ملت لپاره د اروپایانو تعریف لري او د امغه ملت په بنا یا د امغه تعریف په بنا باندې دوی د خلکو سره د ټولنو سره تعامل په باندې کوي اروپایان ملت څه شته وایي ملت څه شي ده هغه وای a large community of people یو لویه برخه د خلکو ده usual sharing a common history چې عادتا سره شریک لري دوی یو مشترک تاریخ تاریخ سره مشترک ده کلچر فرهنګ مشترک ده سره او ان لانګویج او ژبه سره مشترکه ده and living in a particular territory او اوسېږي په یو محدوده جغرافیه کې په یو معینه جغرافیه کې د یو حکومت لاندې د دې تعریف حاصل دا ده چې ملت د هغو خلکو نه عبارت ده چې په یو محدوده جغرافیه کې د یو سیاسي نظام لاندې اوسېږي او په خپل منځو کې مشترک ژبه مشترک تاریخ او مشترک فرهنګ لري په قطعي ډول دلته د دین ذکر پکې نشته او د دغه تعریف نه څوک څوک وستلای نشي کې وسړی کافر ده وزیر دی وطن اوسیدونکی يهودي ده وزیر دی ملت بچایم کمونیست ده وزیر دی ملت بچایم دا اوس چې د کم ملت په معیار او په میزان لمن سره خلک حساب کوي ته افغاني هندو دی افغانستان د ملت نه وستای شي قران څه وایي هندو دی ته د ملت ده کنه ده نه ده د تا قانون اساسي څه وایي چې هندو دی د ملت فرد ده کنه ده ده قران څه وایي چې کمونیزم د تا د ملت فرد ده کنه ده نه ده ځکه د تا د دین نه ده دلته یو څوک کمونیست وایي د ملت بچی دلته کمونیزم په خلاف څه نه وایي وای ملي وحدت خرابي د لیبرالیزم په خلاف به څه نه وای ملي وحدت خرابي د نشنالیزم په خلاف به څه نه وای ملي وحدت خرابي د چا په خلاف به د جهاد اعلان نه کوي ملي وحدت خرابي د یو چا بد منحرف بیلار عقاید به نس پړي دغه قباحت به نه بیانې ملي وحدت خرابي نو دا ملي وحدت خو طاغوت ده دا ملي وحدت خو بوت ده دا خو هغه بوت ده چې تر الله هم دوی لوړ غني تر پیغمبر هم لوړ غني تر قران هم لوړ غني تر عقیده هم لوړ غني تر اخلاق هم لوړ غني تر دینی ټول التزامات هم لوړ غني اوس تاسو وایي چې دغه ملي وحدت چې دا دوی قائمي چې یعنی په دغه خاور کې په دغه محدوده جغرافیه کې چې د یوې ژبې د یو فرهنګ خلک د یو حکومت لاندې اوسېږي دا یو ملت ده اوس راځي واقعیتونو ته هغه څوک چې مسلمان ده مجاهد ده خو په مالیزیا کې ده او ته افغان په افغانستان کې وسیږي ته دا په دوی باندې منل شي چې هغه مسلمان چې په هغه وطن کې وسیږي هغه د ماده ملت فرد دی نه ته یو کافر افغان د دې ملت نه وستل شي د ملت د تعریف نه چې د کافر د دې مات ملت کې نه ده وستل شي منی در سره څوک چې ته هر څه ورته وایې چې دا د ما د ملت نه د وینا دا د ما د ملت فرد دی دا د دې ملت سړی ده دا د دې ملت خلک دي موږ باید خپل ملت سره متحد وساتو البته د اروپאי خلکو یا د اروپایانو تعریف د اروپا په حق کې سم ده ځکه هغه دین ته اعتنا نه لري هغه دین لري هغه ملحدان دي هغه دین پریخه يهودانو يهودیت پریخه مسیحیانو مسیحیت پریخه ده نور خپل دین پریخه هوا او هوس پر روان دي الته د هر چا الہ د هر چا معبود دغه خپل هوا او هوس ده چې هر څه کوي که په څلور دي که په دوه وزي که حلال خوري که حرام خوري که لوڅ ګرځي که پټ ګرځي چې ورته وایي دا ولې وایي اټ از مای وش بس دا د ما خپله خوښه ده ارأي افرأيت من اتخذ الهه هواه هو د هغوی اله څوک ده هوا یې ده خپله خوښه یې ده ده ته راولی ورکوي خوښه مې ده د څه ولې ګرځي وي دا د ما خپل خوخه ده دا د ما شخصي ازادي ده الته شخصي ازادي د خلکو اله ګرځیدل د اروپایانو د پاره به د دې تعریف صحیح وي خو د موږ د پاره د اروپایانو تعریف صحیح نه ده کمنګ مسلمانان ځان ته وایي واقعا او په اسلام باندې عمل لرو اسلام خپل دین ګڼو نو باید د ملت تعریف هم د چا نه واخلو د اسلام د اسلام تاریخ ما د تاسو په مخ کې وړاندې کړ قرآن آیاتونه مې درته وړاندې کړل د مفسرینو اقوال مې درته وړاندې کړل د رسول الله قول مې درته وړاندې کړ صلی الله علیه وسلم چې ملت دلته دین ته وایي ملت طریقې ته وایي د دغه طریقې خلک دا سره یو ملت نو بنا ان من مسلمانان چې هر چیرې یو من یو ملت یو من چې هر څوک سره بیلوي هغه دښمن دی که موږ نه څوک مسلمان مالیزی مسلمان اندونیزی مسلمان عرب مسلمان هندی مسلمان پاکستانی مسلمان روسی مسلمان ازبک مسلمان چینایی مسلمان برازیلی مسلمان کولمبیایی مسلمان کاناډایی دا رانه بیل بولی دا زموږ دښمن دی دا د موږ د قرآن دښمن دی موږ یو ملت یو موږ یو امت یو ځکه د من قران وایي چې دا تاسو یو ملت ملت ابيكم ابراهيم وهو سماكم المسلمين د تاسو د پلار ملت ابراهيم دا د یا الله تعالی یا کراجي شي ابراهيم عليه السلام ته هو ضمیر د ابراهيم عليه السلام یا الله تعالی تاسو مسلمانان مسما کړی یاست نو مسلمانان ټول څه شي دي یو ملت کافران څه دي زه هغه سړی څنګه په خپل ملت کې شریک وبولم چې زما ورور دی خو زما دین نه مني زما عقیده نه مني زما ازادي نه مني د ما د دښمن تر سوري لاندې درېږي د دغه د بیرغ تر سوري لاندې درېږي د دښمن ټوپک په ما پسې را اخلي زه بیا خپل ملت وګڼم څه چې پښتو وای دا پښتو دی اور واخلي چې ته کافر دی پښتو په خاطر د ما ملت کې داخله یې دا پښتو دی اور ولې ابو جهل عربي نه ویله ابن مسعود رضی الله عنه ولې په سینه ورسپور شو او سره ته نه پرې کاغه عربي نه ویله ابن مسعود د پاسر نه ورته عربي ویله ابو جهل د لاندې نه عربي ویله ته د پښتو په خاطر د فارسی په خاطر د ازبکی او د ترکمنی او د پشای او نورستاني د بل ژبه په خاطر کافر په ما باندې د ملت په حساب باندې منی زه د تا د دغه کفري مصلحت په خاطر خپل مفاهیم پایمال کوم خپل قران پایمال کوم خپل حدیث پایمال کوم د قران د آیتونو غلطه ترجمه او تفسیر وکوم اروپאי تعبیر د ملت راواخلم او هغه د خپل ځان لپاره عقیده کوم په غیبه نه به خلکو سره دوستي او دښمنی شروع کوم د غیب خاطر زه خپل ولا او برا پرېدم زه دښمن سره دښمنی ونه کوم چې ملت او ملي وحدت په خرابېږي زه خپل دوست د بل وطن مسلمان هغه خپل دوست ونه ګڼم خپل د ملت فرد ونه ګڼم ځکه چې د ما ژبه نه وای ما سره مشترک کلچر نه لري او ما سره په مشترک محدوده جغرافي کې را سره نه وسیږي ورونه دا تعریف پردی دی نو ملي وحدت که په اسلامي معنا باندې منګي طرفدار یو منګ د ملي وحدت طرفدار یو منګ یې ساتون کې منګ یې پالون کې او خو ملي وحدت به هغه وي چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله وای هغه د ملت فرد دی هغه په دې ملت کې داخل دی هر څوک چې دا کلمه نه مني دې کلمې په خلاف درېږي د دې کلمې قانون نه مني د دې کلمې شریعت نه مني د دې کلمې نه دفاع نه کوي د دې کلمې د دښمن سره موالات لري هغه د ماده ملت فرد نه دی که 2000 قانون اساسي کې مراشي دا به د منلو وړ نه ده د قانون اساسي به اسلامي نه وي چې دی د قران په خلاف باندې ماته پردی معرفي کوي دښمن راته وایي دا د تا ملت دی دښمن راته معرفي کوي وای چې دا د تا ملت دی خپل مؤمن مسلمان ورور می چې الله سره یو کړی الله ورونه کړی هغه رانه بیل ګڼي هغه راته بیلوي وای دا د بل ملت سره دی ورونو پردي مفاهیم په اسلامي ټولنو کې خطرناک حد ته رسیدلی دي او مسلمانان تر دې حد بې لارې کړي دي مسلمانان تر دې حد د خپل عقایدو نه لرې کړي دي چې نور هغه منل شوی حقایق قرآنی آیتونه قرآنی تعلیمات نبوي احادیث دا یې ورنه هیر کړی دي اوس موږ تاسو د ملت ملي وحدت د ملي وحدت د ملي وحدت دونه ډیر وایو دونه ډیر اورو که په دغه معنا باندې وي چې دا دوی اوس وایي او د اساسي قوانینو کې لیکلي دي په دې معنا باندې خو دا خو کفري ملي وحدت ده دا خو نه منو دا خو باید ونه منو دا خو هندوم د تا په ملت کې شامل وي د دې خاورې اوسېدونکی ده يهودي هم دلته شامل وي د دې خاورې اوسېدونکی ده که د هر دین او د هر کیش او د هر عقیده او د هر فکر او د هر مذهب منون کوي خو چې د دې خاورې اوسېدونکی وي د دې خاورې طبیعت لري وای دا د دې ملت فرد دی او دا ټول یو ملت په دې خاوره کې اوسېدونکي خلک دا ټول یو ملت دي او د دوی یووالي سره ملي وحدت دا غلطه خبره ده ا دې ته موږ باید سیاسي وحدت وایو په سیاسي وحدت کې کافر هم ځایږي را سره مسلمان هم ځایږي را سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نه کله د کفارو سره یو تړون کړی ده خو کفار من هیڅ کفار به کې منلي دي کفار من حيث اهل ذمه پکې منلي مسلمان پکې مسلمان منل حقوق سره متفاوت دي مسلمان ته د مسلمان حق ورکړ شوی اهل ذمه ته کافر ته د کافر حق ورکړ شوی سیاسي وحدت صحیح ملي وحدت دا نه دی نه دی ملي وحدت دا مفهوم دی نو دا اوس ولې په دې خاطر باندې چې دوی غواړي مسلمانانو ترمنځ د دی ولا د مسلمانانو په منځ کې دی ولا او برا یا د اسلام په خاطر د دښمنۍ او د اسلام په خاطر د دوستۍ د مفاهیم د منګ له ذهنونو نه وباسي په همدې خاطر باندې خو دوی د خپل ټول اصطلاحات او بین المللي قوالب او نظامونه تړونونه دای داسې جوړ کړي چې ځینې ته بین المللي قوانین ویل دي ځینې ته نړیوال قوانین نړیواله ټولنه نړیواله محکمه نړیوال فلانه شي دا ټول نړیوال نړیوال یعنی دلته تفاوت لمنځه وړی ده تفاوت اوس خلا د ګلوبلایزیشن مفهوم د دې ټولو خلاصه ده چې د ټول نړۍ خلک د یو عقیده یو نظریه یو نظام یو فکر یو ډول معیارونه سټانډرډونه دی ولري نو دا شو ګلوبلایزیشن ګلوبلایزیشن په اړه کې مطالعه وکوي ورونو یو خبره په اخر کې بلم د تکوم چې دغه د پانتون محصلین څونه یاستئ تاسو د دین د زده کړې لپاره یوازې د پوهنتون په نصابونو او په کتابونو په دې باندې اکتفا مکوئ ځکه چې دغه نصابونه او دغه کتابونه د دې حکومتونو او نظامونو جوړ کړي دي او نظامونو او حکومتونو یوازې دغه مرد څه پکې راوړي دي الته چې ما از دوی خپل مامورین پکې جوړ کړي دونه څه درځه کې چې ته سبا ته بس حکومتي قضاوت په وکول شي او مامور صاحب شیخ لا دا ځکه دوی اسلام مني نه دوی چې پوره اسلام یا حقیقي اسلام پکې راوړي خو له تا نه ځان ته بلا جوړه کړه خو چې سبا ته په اسلام په اسلام پوه شو سبا راپورته کېږي ورور دا ته چې څه کوې دا ناسم دي دا ته چې څه کوې دا غلط دي دا ناروا دي دا در سره نه منم یا سم شي یا دې سموم هغه تا ته داسې شی نه در زده کوي چې ته ووایې یا سم شی دې سموم او بس ما زه دونه شی در زده کوي چې د دې په باندې مخ رونی او ته په باندې مشغول ساتلی زه دا خبره په دې خاطر نه کوم چې زه د پوهنتون سره مشکلات لرم زه د پوهنتون بچی یم ما پوهنتون ویلی بیا مې په پوهنتون کې تدریس کړی زه د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یم د پوهنتونونو نصابونه مختصر مختصر لګ لګ دي بس یو یو کاشوغه شی اچولي او هغه مخدرات غونډه شي دي مخدرات چې ویچ کې به هوش شي په باندې مست ګرځي په باندې چې بس زنه صاحب دکتور شوم پچکاری درته ولګي د دکتورا د تخدیر د نشه کولو بیا نو ټول عمر ګنګس نشه ګرځي پایڅې به لکه د کور پیغلې پوند پر راز وړاندې وي پوند باندې کې پټ وي ګیره به سوان کړی وي مانزه ته به راځي یا به نه راځي دینی التزامات به کمزوري دی به کې د اصول فقه یا د اصول دین دکتور صاحب وي نو ته وایې چې د مخدر شوی نه دی د تخدیر شوی نه دی نو څه شي ده که دغه دکتورا وي دي که دغه ماسترۍ دي که دغه لیسانسونه که دا هر شی دي خصوصا د دین په مجال کې او په دې نورو مجالاتو کې هم دا بس لږ لږ غونډه شوي دي په دې کې مخدرات ګډ کړي دي په دې باندې سړی نشه کوي ښه نو علاج څه شی ده علاج دا ده چې دا هم ووایي د دې نه بیرون نور شیان ووایي دین د امت د علماو په کتابونو کې ووایي دین په هغه کتابونو کې مو وایي چې مستشرقینو جوړ کړی دي دا ټول مستشرقینو جوړ کړی دي مستشرقینو تر لاس دی وته نگرانی لاندې د غوی په مشوره دی هغه په جوړ شو نظامونو وزارتونو کې او د غوی د کمیسیونونو لاس تیر شوی شي دي ا دې کې دا شی پرې نه دي چې پتا کې د ازادۍ روح پرې دي پتا کې دي یو احساس ژوندۍ پرې دي هغه ته دې مرحله ته نه رسي چې ته د حق ته حق ووایې او باطل ته باطل وای په د پانتون په نصاب کې د مکتب په نصاب کې د اکیډمي په نصاب کې دومره څه ورچول چې ما ځته نه مامور صاحب جوړ کی ستل ماموریت په باندې خو کول شي مکتب از وای د جذبه دین در ربود در وجودش اینقدر دانم که بود اقبال وای مکتب د خلکو نه د دین جذبه و بس مکتب از تدبیر او گیرد نظام تا به کام خواجه اندیشد غلام مکتب وای داسې یو شی جوړوي د شاګرد نه چې هغه آقا یې قرار ناست دی دی ورته کار کوي مکتب از تدبیر او ګیرد نظام دا مکتبونه د منګو تاسو پوهنتون اکاډمي د منګو تاسو دا د انګريز د تدبیر نه سرچینه اخلي تا به کام خواجه اندیشد غلام خواجه صاحب بالته ناس غلام به دته کار ورته کوي په هغه ډول باندې چې هغه غواړي نو ورونو مکتب پانتونونه ووایي فاکولټي ووایي خو په دې اکتفا مکوئ فکر د دې کتابونو نه بیرون زده کوي په دې کتابونو کې فکر نه ده پریخي دا داسې خسي کړی دي چې باور وکړي چې دا خو دا خو څلور کاله وي شپږ کاله وي چې لس کاله وایا هم کڅ شه درنه جوړ شي او کې نه مني را سره راشي زبر څلور کلن پنځوس کلن پروفیسوران دروخه ما چې څه شی ته نن جوړ شي د کفر په صف کې ولاړ دي یو یو دړېګړي ورپورې دي د کفر په صف کې ولاړ دي پګړې ورسره دي دکتورا ورسره دي ماسترې ورسره دي د جهاد په ټول صف کې د تماته یو ماستر او دکتور راوخه چې راوتلې دی وزهره راوخه دی دولس کاله د امریکایانو په خلاف باندې لوی جنگ لوی مبارزه روانه ده شهیدان دي ځوانان دي د ګلاب غوندې راځيږي د ګلاب غوندې د یاسمین د ریحان غوندې پانی رژیږي د ژوند طرف سره کړی نه رژي ته خو ماته په دې ټول بهیر کې ازهره پروفیسور خو چې راو خیرات ما از یو ازهره راو خیرات ولی د نشه کړی دي دا په بل روان دي دا ټول نو زه د پانتونونو نم له وباسم نه نه درته وایم چې پانتونونه پرېږدي پانتونونه ووایه خو دا مازې یو کاشوغه دی او په دې کې نشهیي مواد ورګډ کړي دي دا تاسې ګنګ سیاست دی زه هم ګنګ سوم ما چې پانتون وایه ما به یې له ځمکې تر لاندې ګرځه ته را لاندې ګرځه زه به ولاړ یم ځکه چې زه خو صاحب یم ته را لاندې وګرځه چې پښو لاندې مې خو چې کله پوه شوم چې نشې نه چې راووتم نو بیا پوه شوم چې یاره زه خو نو اوس باید علم زده کړم دین زده کړم زه خو باید مطالعه وکوم زه خو باید شپه ورځ یو کوم زه خو باید اصلي د دین مراجع ته ورشم نورونو زه خپل خبره په همدې ځای پای ته رسوم توصیه مې ورونو ته دا ده چې د وارداتي مفاهیمو په باره کې متوجه اوسئ وارداتي مفاهیم هغه څه دي چې د موږ امت یې د هغې په ذریعه باندې لاندې کړی ده موږ نه هر څه اخیستي نظام واک پوځ ازادي اقتصاد منابع زیر زمین سر زمین دا هر څه د دغه وارداتي مفاهیم او دغه فکری او فرهنګي او مفاهیم د جګړې په نتیجه کې رانه اخیستي تنظیمونه ایران پکې واخیستل رهبران ایران پکې واخیستل پیران ایران پکې واخیستل حضرتان ایران مولایان شیخان دا ایران پکې واخیستل دا لګ ټینګېدل غواړي دا لګ حقیقت باندې ځان پوهول غواړي او د پانتون ترڅنګ د پانتون نه د باندې خصوصا هغه کتابونه ولولئ چې هغه علماو لیکلي مجاهد علماو لیکلي د دین پر په روح او په نبض باندې پو علماو لیکلي نو هم بم دین زده کړی هم بم پانتون ویلي هم بم نشه لوتی کنه بیا به نشه کې ګرځي او دکتور بشي خو والله چې په دین باندې پیو که پوم شي منی بیا نه او که نه منی راشي سبا شپارس دنه دکتوران درته وکایم چې په دین پیږي منی نه په دین پیږي منی نه په دې پیږي چې دا طاغوت په څلورې په روان ده په دې پیږي چې دغه دغه کم شی باندې چې فیصله کوم دا کفر ده بیا هم د فیصله په باندې کې د نن ورځ د موږ تاسو د مجاهدین د په زرګونو د د په لسګونو زر مجاهدین چې په زندانونو کې پراته دي بندیان دي د دوی جرم څه شي د جهاد ده د جهاد په جرم دوی بندیان شوی دي دا څوک فیصله په باندې کوي څوک حکم په صادري او څوک په دی باندې هغه کوي حکمیت څوک کوي همدغه قاضیان دي دوی په دې نه پیږي چې د جهاد عبادت د جرم نه ده دوی خو د مکافاتو مستحق دي دوی ته خو باید د بدبختو قاضیانو لورانه ورکړي وای چې لتانه د زه قربان شم د ما لور درنه قربان شي چې ته دونه غازی سړی دونه د وطن نه دفاع کوي د ما لور د تا خدمتګار شي دا بدبخت نه یوازې دا چې لور نه ورکي ژوند ته نه اخلي ژوند د اعدام حکم په صادري وای ژوندې خخ کوي اعدام کوي مړې کوي پیسې ته واخلې دا څوک دي دا همدغه خلک دي ډاکټرای هم لري سندونه هم لري پوهنتونونو کې استادان هم دي پوهنتونونه راوتل هم دي قضاوت پوهان هم دي دین باندې پیږي منی نه نورونه د پوهنتونو نورونه ته خصوصي توصیه ده چې د خپلو نصابي درسونو ترڅنګ نور دینی درسونه ووایه د نصابي طبي درسونو ترڅنګ نور خارجي طبي مطالعه وکوي په انټرنیټ کې وکوي یا نور کتابونه کې وګوي ځکه سبا چې ته څوک راځي او ته ډاکټر شوې یو څوک علاج لپاره راځي که ته یوازې مغه د نصاب په کتاب باندې اکتفا کړی وي کې د شپه هغه کې نوې تحقیقات نوې نتایج نوې څېړنې دا نه وي ته پې نه یې پوه غلط علاج وکړي یو څوک په ځای دی چې علاج وکړي هغه مړ کړي خو کته مطالعه وکوي هر ورځ هر ورځ انټرنیټ ګوري هر ورځ کتاب ګوري هر ورځ د طب په مجال کې چې څومره ابحاث راغلي وي دا ګوري نو بیا تاسو معلومات کیږي چې مرزونه څومره پرمختګ کړی دا او علاجونه څومره پرمختګ کړی دا میتودونه څومره پرمختګ کړی دا نو نه یوازې دا چې دینی مفاهیم او دینی افکار دینی معلومات د کتاب نه دی باندې وایا بلکې دا نور چې څومره دا هم وایا او بل خبر ده چې په خپل هم په دې باندې پوښي او نور خلک ته وایا چې د طاغوت فاکولته مه وایې کوم ورونه وي کوم اولادونه وي کوم ملګري وي کوم بل څوک وي د حقوقو فاکولته دا په قطعي ډول د طاغوت فاکولته ده او که څوک په دې کې شک لري نو زه دې ته حاضر یم چې ورسره مناقشه وکوم د شریعت فاکولته سره چې شریعت او قانون را ذکر کړي دا قانون امر په دې خو به کم تر کم پیږي چې عطف او معطوف د سره بیل بیل شیان وي نو بیا د شریعت باندې اکتفا ولا نه کوله چې ول قانون معنا دا چې دا یوازې نه پرېږدم د دې ترڅنګ به خامخا نور شیان هم در باندې وایم نو د قانون په خو لاندې کوي د قانون پایمال کوي او که خامخا زده کوي نو په دې نتیجه زده کوي چې رد یې کوي په دې نتیجه زده کوي چې طاغوتیت یې ثابت کوي په دې نتیجه زده کوي چې د کفر لخوانه واردېدل ثابت کوي او خپل ملت په باندې پوه کوي خو د حقوقو فاکولته مخ خپل وایي مې بل چاته وایي او دوی په ټوله دنیا کې کوشش کوي چې تر هر څه زیات هغه فاکولتو ته ډیر رونق ورکړي ډیر ارزښت ورته ورکړي چې هغه د دوی مفاهیم د دوی نظام د دوی قوانین د دوی افکار د دوی عقاید د په مسلمانانو کې خبري او دغه په بنا په مسلمانانو کې فیصله کوي نو زه نور خپل خبره نه وګدوم الله دې تاسو اجر درکړي چې تاسو دونه احسان وکړ او دلته راټول شئ او ما ته د دې فرصت راکړ چې تاسو سره زه خپل خبره شریکه کړم که کوم ورور سره پوښتنه وي سوال وي مشارکت وي تعلیق وي یو تبصره وي یو څه خبره وي نو مجال د تاسو په مخ کې خلاص دی مطلب کلمه تاسو ته معنی وکړه چې په مفسرینو او د آیات او د قرآن د آیاتونو او د حدیث سره نه چې دین په معنا ده بس او په دې ټول موږ ایمان لرو چې د پیغمبرانو دین یو یو دا د جنت کلمه په قرآن کې څنګه د شرک او سر د ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام یوازې د ابراهیم علی السلام د نوم سره نه زمینه شوی په مختلفو نور مواردو کې هم راغلی ده او دا چې ابراهیم علی السلام ابو الانبیا ده او يهوديان هم خپل نسبت هم دته کاوه او مسیحیان چې په اصل کې اسرائیل دي اصل کې اسرائیل دوی هم خپل نسبت ابراهیم علی السلام ته کاوه نو بیا الله تعالی د ابراهیم علی السلام نه د يهودیت او د مسیحیت یا د نصرانیت دا تورم تنركي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما نو د ابراهيم عليه السلام ملت دا د دغه ټولو ادیانو د پاره چې د نو ورسته راغلي او انبیا چې راغلي دغه د پاره اساس ده ځکه هغه ابو الانبیا ده او ارڅو خپل شرف هغه ته ورسي او هغه ته ځان غني نو به مورد نه ده چې د د ملت ته د ملت ویل شي او دا یوازې نه مورد نه دی چې د د د نامه سره د ملت ته یادېږي بلکې په نور مواردو کې هم د ملت ځکه یوسف علی السلام په قصه کې هم اني ترکت ملت قوم لا يؤمنون بالله په نور آیتونو کې په نور احادیثو کې حتی اسلامي فقه کې په اسلامي تاریخ کې تاسو ګورئ چې د اسلام علما او ته څه شی ویل کېږي علماء المله وقال علماء المله وعلماء المله اتفقوا على ان كذا وكذا نو د اسلام علما او ته د دین علما او ته علماء ملت ویل شوی دي نو دا یوازینی مورد نه دی چې دته او کدا په دغه ځای کې مې دې خاطر باندې چې دغه نور ادیان یا د نور انبیاء علیهم صلوات و سلام چې د ابراهیم اسلام نو وروسته راغلي دي د دوی د اتباع خپل نسبت و هغه ته کوي دا چې نسبت خپل واغه ته کوي نو باید د هغه د ملت ابراهیم هغه حقیقت بیا د قران کریم په نور آیاتونو کې بیا ذکر شوی دی چې ملت ابراهیم څه شی دی چې د کفارو نه بیزاری د خپل د کفارو د غنه اعلان د دوی نه او د دوی د عقیدې نه او د بوتانو نه د برات اعلان ده ان شاء الله په ملت ابراهیم باندې بیا کوم ورځ بل خبرم کوم او یو کتاب هم شته د په نامه د ملت ابراهیم ورونه تم توصیه ده د ملت ابراهیم په نامه باندې یو کتاب هم شته عربي کې هم شته ده او غالبا په فارسی کې هم ترجمه شوی ده ملت ابراهیم په نامه باندې نو په کې هم دغه مفاهیم واضح شوي او دا کوم محاسبه چې دوی کوي اوس په اسلامي نړۍ کې چې کم شته وایي چې ملي وحدت ملي وحدت د یو اروپאי تعریف معیار نیولای ده اسلامي تعریف معیار نه دی نیولای او په اروپאי تعریف کې کټ مټ همدغه شی ده چې دا دوی دلته هندوم به کې ملت کېدای شي يهودیم به کې ملت کېدای شي مسیحیم کېدای شي ملحدم کېدای شي ارڅو د دې ملت فرد کېدای شي او د متساوي حقوقو مطالبه هم کولای شي ځکه الته دغه شی ده دا د غربي قانون لوستل تاسو په اخر کې دې سره موافقت وکړئ چې په دې نیت چې رد شي باندې رد شي او د دې نواقص او د دې هغه کم خباثت خو دا د هغه چا لپاره چې په ځان باور وي هغه اقبال چې وایي چې زه د دوی په دام کې کېناستم دانې مې وایي ته راجیګه کړې خو دام کې ونه مې ختم نو که ځان ځان باندې دا باور وي چې دام کې نه نخلم بیا بد نه ده یو هلک د حقوقو فاکولټې نه فارغ شوی و قاری صاحب تاسو به پیژنئ قاری صاحب ابراهیم وی اوله چې د حقوقو فاکولټې ته لاړم نو ویل به چې دا قانون د دې مبدا دا شی ده او په دغه تسلسل باندې را رسیدلې ده او دغه مراحل په تیر شوی او دې مفاد دغه شی ده معنی ده وای ما پرته ویل چې استاد دا خو کفر ده کنه وکړي څوري صبر وکړو بیا خکېږي یو څوره صبر وکړه وخت کېږي وای چې د درې میاشتې موږ باندې تیر شو هغه حساسیت وای رانه ختم شو نو بیا به مغه به وای مغه د کو مغه کوم امتحان ورکاو د مغه نم دفاع کوله به وای استاد راته چې یو څوره صبر وکړه ته کېږي د حساسیت د خپل ور کېږي نو که حساسیت د ور کېږي نو بیا ما وای او که په دې نیت وای چې یو ور به زه د دې د بیخ ورشي راس پړم نو بیا وای دا پروا نه کوي بس شریعت وایي قانون وایي قانون پیمالوي شریعت زده کوي اول سمسترونو کې اکثره د شریعت کتابونه او په وروسته سمسترونو کې سوچک قانون ده نو یو محصل چې د شریعت کتابونه غور د قصر وی دي او وروسته قانون وایي نو په دې کې د قانون هم ځکه ښه پوره ورته وځي او ما خپل هم دا ویلي نو ته خو د داسې یو چا زوی چې دیوالونه یې دیوالونه یې خبرې کوي ته خو د داسې یو چا زوی چې دیار لس جلد کې یوازې د قران تفسیر لیکي تر ته د امیر کړول د زمانې نه تر دې زمانې پورې یو ملا راوخه چې پښتو کې دیار لس جلد تفسیر لیکلی ته ارڅو په ځان باندې مخ یاس کوه که تا دغه څه نه وکړې د تای غوګونه د سله بیخه وېستل درنه د دې غوګم نیول د دې غوګم نه دواړه درنه بوټ بوټ وېستل خو ارڅو خو دغه څه کورنۍ کې نه دی ارڅو خو دغه څه ځامن نه دی کنه هغه خو چنن خپل په خواږه شو سترګې په باندې رڼې شوې بس یتي هغه دین شي په مغه بس روان به قران هم پریخي حدیث هم پریخي عهد سلف پورم خان دي نو ارڅو خو تاوند نه وي کله چې په ځان باور وي یو مواجه لري مربي لري څه ممانعت پکې نه نه عام اجازه نه بلکې عام عموما عموما علما بندیز وایي چې د حقوقو فاکولته دا کوم مروج فاکولتي دي دا د طاغوت فاکولتي دا ناروا دي خو که څوک په دې نیت چې دا زه خراب کما نو که یو څوک د تحقیق څېړنې په نیت باندې کوي نو هغه به نه وي